احادیثو کی دا خبره ډیره زیاته راغلی ان الله تعالی یتجلی بصور کثیرة لأهل الموقف چی خدای پاک به په مختلفو صورو سره تجلی ورکوي اهل موقف ته قیامت په ورځ باندی وان النبی صلی الله علیه وسلم حدیث کی راغلی چی حضور صلی الله علیه وسلم به الله تعالی خوا ته ورشی وهو علی کرسیه او دی به په کرسی باندی وی کما یلیک بشانه وان الله تعالی یکلم ابن آدم شفاها او خدای پاک په بنی آدم سره مباشرتا بلا واسطه خبری کئی الی غیر ذلک مما لا یحصی کثرا دون زیات داسی ګڼ شی احادیث دی چی شاہ صاحب ای زیت ته شمارلای نه سم اوس شاہ صاحب ای چی دی حدیثو نا تاسو اوس په دې خبرې ځان پوه کو دا اهم مسئله ده اوس چی دی دی حدیث پر رڼا کی دا شی گن شی احادیث تی شاہ صاحب سنگ عالمی مثال ثابتی او دیر عجیب طریقے سر شاہ صاحب ثابت کرے شاہ صاحب وئی چی اوس تاسو راشو او دی دی احادیث باندې تاسو نظر واچو او خو سوچ په دی احادیث باندې وکو نو دی کی دری صورتونه دی یا بد احادیث په ظاهر معنی باندې سړی حمل کئی او دا اصل طریقه ده دا دی محدثینو رائے ده دا دی علامہ سیوطی صاحب رائے هم ده او شاہ صاحب وئی چی ما مذہب هم دا ده چی دا ټول احادیث په خپل ظاہر معنی باندی چی دی حمل دی نو چی په ظاہر معنی حمل کی نو خامخا به بیا ته قول په چا باندی کئ په عالم مثال باندی کئ په عالم مثال باندی به قول کئ دا ټول په ظاہری معنی باندی چی دی حمل دی هسې به بلا ضرورته تاویلاتو ضرورت نی بس یو په عالمی مثال به قول وکی دا ټول احادیث یا داسی قسم آیتونه هغه به په خپل ظاهری معنی باندی چه که پریدی او یو رای هغه دا ده چه دا دی هغه سړی احساس باندی دارومدار دی چه کوم پدی کی مبتلا یی دا دی هغه احساس وی او په خارج کی څه نه وی لکه سړی خوب وینی نو دا د ده احساس وی او په خارج کی څه نه وی او دا دې آیت مبارک کی د عبداللہ ابن مسعود صاحب رضی اللہ تعالی عنہ رأی دا معلومیږي یوم تأتی السماء بدخان مبین نو عبداللہ ابن مسعود صاحب دې آیت په تفسیر کې لیکي در منثور بیا تاسو پسې کتلای شو آ لیکي چې دا ورځ چې کوم دي دا په اهل مکه باندې راغلې وه ځکه چې اهل مکه باندې خدای پاک قحط راوستو دونه قحط راوستو په چې دو به سپي خوړل سرمنې به خوړل یا ډوکي به خوړل او دونه وږي و چې لوږې نه به پورته وکتل نو د لوږې نه به دو ته د پورته فضا داسې ګردونه ګردونه ښکارېدله تا به ویل چې که لوګي دي نو داسې نو دې ایت دی داسې تشریح کوي نو معلومه شوه چی دا احساس پی ایغ سړی پوری دار و مدار ده نو دارنګی به بیا دا ټول داسی احادیث وغیره دا به دی ایغ سړی احساساتو باندی چه کئ حمل کئ او حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمائی چی نا دا ورځ لا په دو باندې راغلی نه ده دا به قریب د قیامت په دا ورځ په دو باندې را درومي چې دا ټول وطن به مقصد دا ده چې سي آبا دخان سي او لوګي به شي وروستو به را درومي دومه توجیه دا ده پکی چی دا په هغه سړی احساساتو باندی چی که حمل کی چی اصل کی حقیقت کی څه نه وی خو هغه ته دا احساسات کیږی لکه سړی خوب وینی خو دا توجیه اهل سنت والجماعت جمهور خو نه خوښی هغه په د ظاهر باندې داسې قسم آیات او احادیث محمول کړي او په عالم مثال به ورته کولو کې لکه شاه صاحب کړی ده او دریمه توجیه دا ده چی شاه صاحب وایی چی څوک دا توجیه وکی چی داسی قسمه ایاتونه یا احادیث دا په دی حمل دی چی مثال د قبر وال احادیث دی مثال نو قبر کی به راحت هم وی او تکلیف به هم وی خو د راحت او تکلیف پوه کولو دی پاره د راحت او تکلیف سمجاو کولو دی پاره دا احادیث راغلی دی نو شاه صاحب وایی چی دا دریمه فرقه خو ما بلکل نده خوښه او دا خو بلکل صفا ګمراهی ده او دا خو مقصد دا ده چی دی اهل سنت والجماعت نه بیا چه ده خروج ده دا خو بلکل نه ده چی لکه اوس ډیر خلق دی عذاب قبر نه انکار کئی یا دا فکر شاه ولی الله وال ډیر جان بولی دا ده عذاب قبرونه دا شئینا نه منی او دو وای چی دا اسی هغه یو هغه تکلیف لا هغه معمولی غوندی هغه پوی کولو دی پاره دا چی دی مثالونه دی شاه صیب وایی چی دا خو ما بلکل نه ده خوښه دی سره خو سړی بلکل د اهل سنت والجماعت نه وزی او دا خو چیرته د فرق ضاله و چه دا رای ده چی دا صرف هغه پوه کولو د پاره مثالونه دی بیا خو د هندوانو خبره شوه چی آ وایی چی جنت منت نسته هسی ګاپی شاپی دی دوزخ موزخ نسته هسی لاپی شاپی دی بیا خو هغه خبره شوه نه نه شاه صیب وایی چی ما خو ته مختار مذهب دا ده چی دا احادیث دا آیتونه دا قسم دا به په خپل ظاهر باندې پریږدې او په چا به کولو کې په عالم مثال باندې به کولو کې نو د شاه صاحب رای بالکل د اهل سنت والجماعت چه دا ترجمانی دا والناظر فی هذه الاحادیث بین احدا ثلاث کتون کئ پدی احادیثو کی آب یو دی دری دغ دریو خبرو په منځ کی وی اما ان یقر بظاهرها یا په ظاهر دی باندې اقرار کئ فیضطر الی اثبات عالم نو دی به بیا محتاج وی په طرف تی اثبات تی هغ عالم ذکرنا شانه چا ما یې شان درته ذکر کړ یعنی بیا به په عالم مثال قول کوي وهذه هی التی تقتضیها قاعدة اهل الحدیث او دا هغه خبره ده چی ټول محدثینو قاعدې هغه هم د دې خبرې تقاضا کوي چی د احادیث تی په خپل ظاهر باندې چی حملی نبه علی ذلک السیوطی رحمه الله او په دې باندې امام سیوطي صاحب هم قول کړی ده و بها اقول او شاه صاحب وایي چې زه په دغې قول کوم و الیها اذهب او زه هم دې ته ذهاب کوم او یقول یا به داسې وویل شي ان هذه الوقایع چې دا وقایع چې کوم دي تتراء لحس الرائی دا هغه رائی پورې دارومدار د ایخ ته داسې ښکاري په حقیقت کې څه وینه وتتمثل له فی بصره او ایخ ته په نظر کې داسې ښکاري نور په نفس الامر کې څه نه و ان لم تکن خارج حسه خارج دی حس نه څه موجود نه وي لکه یو سړی خوب ویني او ده ته تکلیف هم وي خو خارج کښې څه نه وي وقال بنظیر ذلک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ او د دې په مثل باندې عبداللہ ابن مسعود صاحب په دې قول د باری تعالی کې قول کړی ده یوم تاتی السماء بدخان مبین انهم اصابهم جدب چې دی اهل مکه ته هغه تکلیف او قحط بیا ورسېدو فکان احدهم ينظر الى السماء نو دوی به چې یو اسمان ته کتل فیرا بیا به یې لیده که هیئت الدخان من الجود لوګی نه به یې داسې لیده لکه لوګی وي په اسمان باندې نو په حقیقت کښې خو نه وو خو ده ته به داسې ښکارېدل نو دا ټول به بیا په هغه حس طرائي باندې چه وي حمل وي بله توجیه به دا وي پکې خو دا شاه صاحب خوښه نه ده ویذکر عن ابن الماجشون دا لوی محدث وو هغه نه دا خبره راغلې ده ان کل حدیث جاء فی التنقل چی ټول احادیث چی په نقل و حرکت کی راغلی چی خدای پاک په قیامت په ورځ داسی رکوز سی او داسی به یی والرؤیا فی المحشر او رؤیت فی المحشر کی احادیث راغلی نو ابن ماجشون وایی فمعناه دی معنی داده انه یغیر ابصار خلقه چی دا اصل کی خدای پاک په انتقال نه کئی خلقو په نظر کی خدای پاک فرق راولی نو هغو ته به دا حالات داسی ښکاری په نظر باندی فرق راولی فیرونه نازلا متجلیا نو خلق په وینی په نظر کی دا فرق راولی چا په نظر کی دا راولی چی هغه د خدای پاک نازلیږی او تجلیات دی و یناجی خلقه چا په نظر کی دا راولی چی هغه د خلقو سره چه کئی مناجات کئی او مخاطبه ورسره کئی وهو غیر متغیر عن عظمته حالانکه خدای پاک عظمت کی څه فرق نه رادرومی ولا منتقل او نه پکی ته انتقال رادرومی نو یا به یې داسې به توجیه غوندې کړی چې دا به په هغه نظر کې ایښ سړي ته فرق راشي نور په حقیقت کې به څه وي نه لیعلموا ان الله علی کل شیء قدیر او یجعلها تمثیلا لتفهم معان اخر اخرى یا به دا ټول تمثیل وګرځی لپاره د پوه کولو د هغه نورو معانیو چې هغه راحت او مقصد دا ده چې عذاب چونکه شته نو هغو پوه کولو دپاره به دا هسې یو تمثیلي غوندې شیونه وګرځی خو شاه صاحب وایی ولست ارا المقتصر علی الثالث من اهل الحق ما دا خیال نه ده چی د کوم دغه دریم قول کئی چی دا د اهل حقو نه وی ما دا خیال ده چی دا د اهل حقو نه کیدای نشی نو شاه صاحب دا احادیث ټول په چا باندی محمول کئی دا په ظاهر باندی او مونږ اهل سنت والجماعت رای هم دا ده چه داسی قسمه احادیث آیتونه دی کی به سړی بغیر د ضرورتونه تاویلات نه کئ دا به په خپل ظاهر باندی چه کی حمل کی او په دغسی مثالو پاره به شا سړی چه ولی یو په عالمی مثال قول وکړه نو هر شی نه به خلاص سی نه به تاویلاتو ضرورت وی نه به د مشکلاتو ضرورت وی وقد صور الامام الغزالی صاحب سره به ان شاء الله آئنده فرصت کی وایو بیا به دا بحث خلاص سی الرحمن الرحیم اوس شاه صاحب چی پرون د دی احادیثو کی دا دری طریقی بیان کړی نو اوس دی خپل خبری تائید دی پاره د امام غزالی صاحب قول راړی امام غزالی غزالی یا غزالی په تشدید د ظا سره یا په تخفیف د ظا سره تشدید سره سی غزال بیا دا د د قوم په غزال سره مشهور و ایغو به دا کپڑے اودلې کپڑے به جوړولې اودلې به تانونه او که دا په تخفیف سره یی غزالی بیا دو دا د یوه کلی نام ده ایران ته ورنږدې یو ځای ده وړوکی غوندې کلی ده غزاله نو ایخ طرف ته بیا نسبت ده غزالی یا غزالی یا غزالی امام غزالی صاحب په چلرم جز کې د احیاء علوم الدین کتاب کې باب ده کتاب ذکر الموت وما بعده صفحه نمبر پانچ سو بیانوی او مطبوعه چی کوم دی بیروت چاپ ته دار احیاء التراث العربی په دغ چاپ کی چلرم جز کی کتاب ذکر الموت وما بعده او صفحه پانچ سو بیانوی کی دا تحقیق کړی ده چی د کوم دیر نقل کئی تا بعینیه هغه الفاظ دیر نقل کئی دا اور تر اخیره پوری ملأ اعلی بحث پوری دا بعینیه الفاظ دی امام غزالی صاحب دی اصل کی امام غزالی صاحب هلته د قبر عذاب باندی چی کوم بحث کړی ده نو بیا امام غزالی صاحب ویلی دی چی دا د قبر عذاب متعلق چی کوم روایات راغلی دی نو په دی کی دری طریقو سره ته د دی خبرو وضاحت آکولای شی یو دا ده چی دا ټول روایات چه د دې عذاب قبر متعلق کوم راغلي دي چه داسې به دوه فرشتې راشي هغه به سوال جواب کوي سوالونه به کوي د هغه مړي نه او داسې به مقصد دا ده چه غوټ غوټ ګرزان وي دې اوسپنې او داسی اژدهاګان به یی لړمان به یی یا به بیا نعمتونه یی او قبر به فراخ شی د جنت له طرف نه به باغیچی باغیچو نه به ورته دروازی روشی کړکۍ به وشی دا قسم روایات چی دی شاه صاحب وایی چی اوس دا قسمه روایات چی مونږ دی ته وګورو چی دا خو د عذاب قبر او د نعیم قبر یعنی په قبر کی نعمت او په قبر کی عذاب متعلق دور ګڼ شی روایات دی او بل طرف ته چی ګورو مونږ مشاهده کو چی که اوس یو مړ پروت وی لس ورځی دی پروت وی کال دی پروت وی دویګانی په واچوه په کالونو دی پروت وی په سړې خانې کې کېده، په کالونو دې پروت دي، لېکن مونږ خو مشاهدې کې هېڅ نه محسوس کړو، نه چېرته سوال جواب اورو، نه چېرته ګرزان وینو او نه چېرته مقصد دا ده چې اژدهاګانې وینو، نه د ده تکلیف وینو او نه د ده خوشحالیګانې وینو، خو پروت یې هغه د وینو یې چې دا د مړی ده پروت ده. نو اوس ځینې خلکو ذهن ته دا اشتباه وردرومي، چی دا ټول روایات چی د عذاب قبر متعلق دی دا ټول روایات دا د مشاهدی چی دی خلاف دی او دا مشاهده دا چه معمولی شی نه ده مشاهده دا ډیر قوی ترین دلیل ده یو شی په مشاهده سره وینی یا نه وینی مشاهده خو یو قوی ترین دلیل ده نو دې وجې نه ډېر خلک د عذاب قبر نه منکر شوي دي چې مونږ خو مشاهده د دې خلاف ته نه مو چېرته لړم ليدلی ده په ايښ سړی بلکل د کافر وي هندو دې وي او ته د ده هغه پکې د هغه لاش نو نه به چېرته لړم په ووينې نه به مار ووينې نه به په عذابونه محسوس کړې خو پروت پهيي په سړې خانې کې يا يې دويګانې په واچوه په کالونو دې پروت وي نو اوس چی دا له دی مشاهدی ته وګوری او دا له هغه ګڼ شای روایاتو ته وګوری نو دی روایاتو سره به اوس مونږ څه چل کو نو دی پارا بیا التا امام غزالی سے دری قسمه تشریح گانے کړی دی د اول قسم تشریح حاصل دا ده او دا د اهل سنت والجماعت مذهب هم ده ادا اظهر او اصح او اسلم توجیه ده چه دا ټول روایات چه دی عذاب قبر یا نعیم قبر متعلق تی دا ټول روایات صحیحه چه کم دی دا پخپل ظاهر باندې محمول دی او حقیقتا واقعتا یقینا ده باندې دا لړمان هم لګیا ئی او دا اژدهاګان هم په لګیا ئی، یا ده ته بیا د جنت له طرف نه باغیچې نه دروازې هم کلاو شوي یا د جهنم بدبوګانې هغو دروازیو ته کلاو شوي، دا ټول شیونه واقعی دی، نفس الامری دی او په خپل ظاهر باندې چه دی محمول دی البته که ته دا وایی چه مونږ یې بیا وینو ولې نه؟ نو هغه پارا بیا امام غزالی صاحب وائی چی د تی نه وینې نو آ وجه دادا چی د تا سترګی د تا سترګی دا خو دی لیدلو دی عالم مشاهد دی پارا خدای پاک پیدا کړی دی چی دا عالم شهادت شئینا به ته په دغو سترګو باندی وینې او هغه شئینا موجود دی خواه خو چونکه عالم ملکوت سره تعلق لری ملکوتی شیونه دی هغه بل عالم شیونه دی هغه خو داسی لړمان ندی داسی ماران ندی لکه دی دی دنیا هغه خو دی هغه بل عالم وال چه دی ماران او لړمان او اژدهاګان وغیره دی نو هغه بل عالم شیونو لیدلو طاقت تا په سترګو کی خدای پاک اچولی نده نو دا هر شی واقعی نفس الامری حقیقت کی په خارج کی موجود دی لیکن تاسو او مونږ سترګی دی هغه لیدلو نه چه دی قاصری دی او دی وئی چه که بیا دا سړی چه د عذاب قبر نه انکار کئی نو امام غزالی صاحب وئی چه بیا زه دغ سړی نه تپوس کوم چی تو بیا دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه منی که نه منی او هغه باندی چی د کوم وحی علوم راغلی دی دا ته منی که نه منی که نه منی خو بیا خو صفا خبره ده بیا خو ته کافر یی نو بیا که عذاب قبر نه منی خو خیر ده بیا چی تو تسره نه وحی نه منی خو عذاب قبر نه منی بیا خو تا سره مونږ خبره نشته او که بیا ته وحی علوم منی بیا چی ته هغه منی بیا تا ته پته نشته چی د صحابه کرامو مجلس په ناست وو او په حضور صلی الله علیه وسلم باندی به وحی شروع شوه او جبریل امین به راغی ورته او مقصد دا ده چی قرآن به ورته چه کاوه اوراوه چه نوی آیتونه بر نازل شوه سره د دې خبرې چې حضور صلی الله علیه وسلم په سترګو کې خدای پاک دا طاقت اچولی او چې هغه جبریل امین وویني لیکن صحابه کرام به ناسو په هغه محفل کې او جبریل امین به نه لیده ولی ځکه چی دو سترګی دی عالم شهادت ته پاره خدای پاک پیدا کړی وی او دی هغه قوت یې نه وو پکی اچولی او حضور صلی الله علیه وسلم په سترګو مبارکو کی دی هغه قوت په واچاوه نو هغه به لیده او دو به نه لیده نو چی دو نه لیده حالانکه باوجود ددی چی دو به په دی وحی علومو باندی او په دی خبری باندی چی حضور به ورته ویل چی ماته اوس جبریل امین راغی په فلانی شکل کی ادا حکم ورته وکړ په هغه به یې تصدیق کاوه نو چی ته بیا ته بیا دا منی هغه تصدیقات منی بیا ولی دا نه منی بیا دی عذاب قبر دغه متعلق ولی نه منی چی دا تکلیفونه دی وی دا خوشیګانی دی وی دا ماران لړمان دی وی خو دونه وای چی ما سترګې دی دی قابل نه دی چی دا چکی وګوری لکه آلته چی صحابه کرامو بدا منل او دا به ویل چی مونږ سترګې دی دی هغه نه دی چی هغه جبرئیل امین چکی ووینی نو دا له ټولو نه اصح ترین توجیه او بهترین توجیه آ د دې مقام د پاره چه ده آ دا توجیه ده نمبر ایک آ دا د اهل سنت والجماعت مذهب هم ده او دا شرح مواقف خیالی شرح عقاید او بدء الامالی چی چونه مونږ دی عقاید شرح فقه اکبر چی چونه مونږ دی عقاید کتابونه دی او په هغه باندی سړی نظر واچی او صحیح مطالعه وکی نو بلکل دا نظریه ورنه چه ده مقصد دا ده چی هغه ورنه معلومیږی او دی مونږ دغه رای هم ده د اهل سنت والجماعت چی دا ټول شیونه نفس الامر دی خو مونږ سترګی ددی شیونو لیدلو متحمل ندی. یوه یا دومه توجیه دا ده په دې باندې ځان پوه کړو ډېر خلک له دې نه بیا په مغالطې کې شي خو دې په حقیقت باندې چې کله سړی پوه شي بیا مغالطه نه وي پکې یا د دې مثال علما داسې ورکوي دا مثال امام غزالی صاحب بیان کړی ده په نبراس کې صاحب نبراس په دې مقام کې ښه تفصیل کړی ده یا د دې مثال داسې ده چې د مړي ته عذاب ورکاو شي لکه یو وده سړی تا خواته پروت تا نو اوس چې دا وده تا خواته پروت تا یعنی دا هغه احساسات دی رائی باندې موقوف تا دا شئینا یو وده سړی تا خواته پروت تا نو هغه په خوب کې مار ویني چې مار ده ته ټس ورکړ او ده ته یې منډه ورکړې ده نو دی دونه تکلیف محسوس کوي په خوب کې لکه څنګه چې واقعي سړي ته مار چي ټک ورکړی وي او سم قیامت په ده باندې برپا وي او په خوب کې دی خپل ذهن کې ښه چغې وایي او سمې خولې پر ماتي لیکن تا خواته پروت ته تا ته پته نه لګېږي ته په خپل مطالعې او هغه بل ملګری دی چې دا پروت ته خو دونه قدر خبر ده چه دا خوب نه خو دی بیا چونکیر بیداریږي له دی وجه نه ده وال دغه تکلیف بیا فورا ختم سی ووایی چه او شکر ده دا خو خوب ده کله به ګوره خوب وینی چر پاسی څونه به خوشحاله چه شکر ده چه دا خو حقیقت کی ده خبره داسی نه ده دا خو می خوب لید دا خو می چه که خوب لید کنی چه تر چو تر پاسیدلای نه یی نو تا ته ایغه وره تکلیف وی چه چوره حقیقت کی په اخکار باندی تا ته چه یی تکلیف وی خو چونکه ده قبر زندگی خو داسی ده چی دې نه خو تر قیامته پورې رپاسیدل نشته نو تر قیامته پورې ده ته دا چی د کوم دا احساسات کیږی او دا تکالیف نو دی بیا تر قیامته پورې چه کئ محسوس کئ او ده ته هغوره تکلیف په دې باندې ورکاوسی لکه څنګه چی یو خارج کی او په نفس الامر کی واقعی په یو شی باندې څونه تکلیف سړی ته ورکاوسی خو خوب وال خو بیا فنا ده نو دا بلکل خوب غوندې نه ده یعنی په دې کی خو خوب غوندې ده چی لکه ایخ پاره په خارج کی څه نه وی خو د ده احساسات وی نو دا رنګ دا د ده احساسات دی خو دا چونکه تر قیامته پوری دی نو په دې باندې دی ایغه وره چه ده معذب ده ګوره کله ښه خوب وینې څونه به خوشحاله چر پاڅې هیڅ به مقصد دا دی چه نه خو هلته خو پاڅیدل نسته نو هغه خوشحالی به تر قیامته پوری دغسی وی او مقصد دا دی چی که بد خوب وینی چرپاسی زړه دی بیا ښه شی نو خو هلته خو بیا پاسیدل نسته تر قیامته پوری نو تر قیامته پوری به هغه په بد احساساتو سره دی چی وی یعنی مقصد دغسی به معذب وی یا دا مثال ورکی علماء کرام دا توجیه پکی کئی خو له ټولو نه بهترینه توجیه اوله ده او یا دا توجیه پکی کئی چی ګوره اصل کی دونه خبره ده چی په قبر کی به دی مقبور ته عذاب ورکول کیږی او مقصد دا ده چی نعمت هم ورته ورکول کیږی به راحت او الم دواړه به یی خو اوس دا شیونه چی داسی به غورځانی دا به یی دا دی دی خبری هغه سمجاو کولو دی پاره دی دی خبری سمجاو کولو دی پاره دا شئینا چی دی یعنی په دی انداز باندی دا محاوری راغلی لکه اوس مثال په طور مار چاته ټک ورکی نو په دی مار په دی خولی کی چه دونه طاقت ندا او دینه دونه تکلیف نی ایغه نه به غټ زخم په تا جوړ شی دونه به نه خوږیږی خو اصل کی هغه زهرو کی دا کار وی بیا د هغه زهر فی نفسه داسې نه ده اصل کې هغه زهر اثر چې کوم وي نو هغه اثر که سبا تا ته په انجکشن ذریعه سره چوک زهر ولګی نو بیا به تا ته هغه تکلیف څه کیږي محسوس کیږي نو اصل کې خبر هغه راحت او علم ده نو آ چې په کومې طریقې سره یي آ که مقصد دا ده چې په حقیقت کې په خارجي اژدهاګان وي او که هغه متخیل اژدهاګانی خو چی هغه تاته مقصد دا ده چی تکلیف ورکول چی په مقصد وی لکه اوس مثال په طور باندی د یوه سړی مړول دی نو آکه ته اوس مقصد دا ده چی مار ور خلاص کی او ده ته ټک ورکی په هغه سره زهر ده کی اثر وکی تکلیف ورکی اکه هغه مار نه زهر تا په انجکشن باندی روباسلی او انجکشن ورته ولګای نو بیا هغه زهر ده نس ته لاړل او هغه شی اثر چی که پیدا که نو که هغه سی خارجی وی که نو دارنګی مقصد دا دی چی اصل کی خو دته عذاب ورکول مقصد دی په اژدهاګانو باندی لړمانو باندی مارونو باندی په دی شیونو یا دته نعمت ور رسول دی نو آکه مقصد دا دی چی دارنګی خارجی وی او که چی وی متخیل وی دا هغه دریمه توجیه ده چی شاه صاحب هلته چی کومه توجیه کړی وی بیا یی خوښه نه وه خو بیا هم په هر حال په دې کې داسې قباحت نشته خو له دې ټولو دا درې واړه توجیه ګانې امام غزالی صاحب کړي دي خو ټولو کې هغه بهترینه توجیه اسلم او اصح چې ده ورته اظهر اصح اسلم ویلي دي امام غزالی صاحب هغه اولنۍ توجیه ده او هغه د اهل سنت والجماعت مذهب سره موافق هم ده او ټول نصوص په په ظاهر باندې حمل سی او هیچا ته به د عذاب قبر نه د انکار ګنجایش قدرې شبه آب ور نه کړه سی او چا ته به دا ذهن ته نه سی ور چی ای دا خو بیا هسی خیالی شئیونه دی یا دا خو مقصد دا دی چی په خارج کی به څه داسی نه یی خامخا سړی ذهن ته دا غه ورځی نو له ټولو نه بهترینه هغه توجیه ده کنی چی کله سړی اعتقاد پخته وی نو د نورو توجیهاتو سره د علم کلام مطالعه سړی کړی نو بیا د نورو توجیهاتو سره سړی ته اشتباهات نه ور دومی خو چی چا ذهن ناقص وی او ذهن کی فتنې وی ګمراهی وی ضلالت وی بیا د نورو توجیهاتو نه څه نور داسی شبهات غوندی سړی په ذهن کی پیدا کیږی له دی وجې نه بهترینه توجیه چه ده اوله توجیه ده بس دا خبره په دی بحث کی درته کئ اوس ورته ګورو چه عبارت ولګو ان شاء الله العزیز ملأ اعلی ته بیا ورسو وقد صور الامام الغزالی فی عذاب القبر تلک المقامات الثلاث او بیان کړی دی تصویر کړی ده بیان کړی ده امام غزالی صاحب دی په عذاب قبر بحث کی دامقامات ثلاثه و حیث قال ویلی دی امثال هذه الاخبار لها ظواهر صحیحه و اسرار خفیه دارنګه اخبار چی څونه دی احادیث دی پر ظواهر صحیح دی او اسرار خفیه دی یعنی دا ظواهر چې کوم دي دا دغه صحیح دي دغه په ظاهر محمول دي خو په دې کې پټ خفیه اسرار پراته دي ولکنها عند ارباب البصائر واضحه لیکن هغه اسرار ارباب بصیرت خلق هغه په دې باندې پوهیږي فمن لم تنکشف له حقائقها نو چا خواته چې د دې حقایق منکشف نه وي چې په دې حقایقو باندې نه پوهیږي د دې احادیثو حقیقت ته نه شي رسېدلی نو امام غزالي صاحب وایي فلا ينبغي ان ينکر ظواهرها کم سے کم د دې ظواهرو نه خو دې انکار نه کوي که نه چې کوم عوامي طبقه ده یا سی عام سرسری علماء دی دی د ظواهرو نه خو دی انکار نه کئی چی په حقیقت یې نه پوهیږی نو دونه قدر دی وایی چی بس دا زړه معنی په دغه ظاهر محمول دی بل اقل درجات الایمان بلکه کم دی درجاتو دی ایمان څه ده التسلیم والتصدیق هغه تسلیم او تصدیق درجه ده فان قلت که ته دا اعتراض وکړې فنحن نشاهد الکافر فی قبره مدتا موږ خو مشاهده کوو د یوه کافر په قبر کې ډېره موده ونراقبه او ښه ورته ګورو ولا نشاهد شیئا من ذلک او څه عذابونه خو موږ نه محسوس کړو فما وجه التصدیق علی خلاف المشاهده نو څنګه موږ په دې خبرې تصدیق وکړو حالانکه دا خو د مشاهدې خلاف خبره ده فعلم امام غزالی سے وئی چی بیا ته پوه شه ان لک ثلاث مقامات فی التصدیق بامثال هذا چی تا پاره درې مقامات دی په تصدیق په امثال د دغسی روایاتو دا درې توجیهات په پکی که احدها یو مقام دا ده هو الاظهر والاصح والاسلم چی دا اظهر ده او اصح ده او اسلم ده دا توجیه فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملکوتیة ځکه چی دا سترګی دا صلاحیت نلری لپاره د مشاهدی د امور ملکوتیة امور ملکوتیة چی دغ عالم نه علاوه فرشتو عالم سره آخرت عالم سره کوم شیونه متعلق وی نو د هغه مشاهده دا نسی کولای وکل ما یتعلق بالآخرة فهو من عالم الملکوت او هر هغه شی نه چی هغه آخرت امورو سره متعلق وی دی ته بیا عالم ملکوت وتایی عالم الملائکة وتایی اما تری الصحابة رضی الله عنهم ایا ته نه ګوری صحابه کرامو ته تا خیال نه ده کیف کانو یؤمنون بنزول جبرئیل علیه الصلوة والسلام چرنګه به دومقصد داده چی ایمان په جبرئیل علیه السلام باندی لاره وما کانو یشاهدونه حالانکه دوی خو به د هغه مشاهده نه کوله لیده خو یې نه ویؤمنون بانه علیه السلام یشاهده او دوی ایمان په دې خبرې باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم د مشاهده کوي هغه یې ویني فان كنت لا تؤمن بهذا اوس که بیا تا په دې ایمان نه چې حضور صلی الله علیه وسلم جبریل امین لیده جبریل امین و په ده وحی راړوله بیا خو به لا دا نه منې بیا که دا نه منې فتصحیح اصل الایمان بالملائکة والوحی نو بیا تصحیح د اصل ایمان په ملائکو او وحی باندې اهم ده تا ته بیا په دغو کیسو کې خبرې مه کوه بیا اول اصل ایمان صحیح کړه بیا خو تر سره نه مسلمان یې نه وان کنت آمنت به اکه بیا دې په دې ایمان یې چې حضور صلی الله علیه وسلم به جبریل امین لیده وحی به یې پر اړوله مونږ صحابه کرامو به نه لیده په دې دې ایمان وجوزت ات دا خبر جائزه گنی ان یشاهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا تشاهده الامه چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدی ایغا مشاهده کولا چی نور امت پدی ایغا مشاهده نکولا بیا دا ته منی بیا چی دا منی بیا بی لا منی نه لا بی بیا پورا منی فکیف لا تجوز هذا فی المیت بیا دا خبر پدی میت کی ولی جائزه نه بولی پدی کی بیا ولی جائزه نه بولی وکما ان الملک لا یشبه الادمیین والحیوانات او لکه څنګه فرشتی دا مشابهت تاسو مونږ بنی ادمانو یا حیواناتو سره نه ده نو دقه شان فالحیات والعقارب التي تلدغ فی القبر نو هغه حیات او عقارب ماران لړمان چې کوم سړی ته ټسونه ورکې په قبر کې لیست من جنس حیات عالمنا دا د تاسو مونږ عالم د مارانو له جنس نه ندی بل هی جنس آخر دا ځان له یو جنس دی و تدرک بحاسة اخری ادا دا حواس ته دی ادراک نشی کولای هغه پاره نور حواس چه دی پکار دی دا هغه بهترینه توجیه ده ګوره یاد ساتو اوس مختلف فرقی دی اوس عذاب قبر نه منکرین خلق موجود دی المقام الثانی دوم مقام دادا ان تتذکر امر النائم چه ته دی هغه نائم په حالت باندې سوچ وکړه وانه قد یری فی نومه حیة تلدغه مثال دی کله په خوب کی هغه یو مار وینی چی هغه ده لره چیچی وهو یتألم بذلک او دی په دی سره درد هم محسوس کئ حتی تراه ربما یصیح و یعرق جبینه تر دی چی ته وینی ده لره چی دی کله چغی اوباسی خوب کی ملګری ورشی څه دی څه دی وای بس هیڅ نشته خوب می لیده داسی ماران راپسی و او چی چیګیږی یعرق جبینه سم په زمی کی تندی خولی وی وقد ينزعج من مکانه او کله خو د خپل مکان نه درته منډه کی پته نه ورته لګیدلی په خوب کی منډه کی ځکه فقها لیکی چی په داسی ځای باندی څملاستل پورته چت چی هغه باندی هغه نه یی امن نه یی نو په دا دی خودکشی مترادف ده ځکه کله داسی خوب سړی ووینی اینام د به خوب کی څه کی منډه کی غرب به دی ختلی او دی به غورځیدلی وقد ينزعج من مکانه کله د خپل مکان نه حرکت وکی لاړ شی بل کل ذلک یدرکه من نفسه دا ټول شیونه دی په ځان کی میندی ویتعذی به کما یتعذی الیقظان او داسی تکلیف ده ته په دی کی محسوس کیږی لکه ویښ سړی ته محسوس کیږی وهو یشاهده او دی دی مشاهده کئی وانت تری ظاهره ساکنا حالانکه ظاهر کی تی وینی په خپل ځای باندې پروت ده ولا تری حوالیه حیتا ولا عقربا او تی وینی چی مقصد دا ده چی دنه آخوا دیخوا نه چیرته مار شته نه لړمان شته والحیة موجودة فی حقه خو لیکن ده په حق کی لړم یا مار موجود ده والعذاب حاصل ده ته تکلیف حاصل ده کتی نه وینی ولکنه فی حقک فی حقک غیر مشاهد لیکن ده تا په حق کی مشاهد نه ده و اذا کان العذاب فی الم اللدغ نو چی کله عذاب خو اصل کی هغه دی ټس په درد کی ده نو هغه درد خو ده ته محسوس کیږی او ایغ ته محسوس کیږی چه په ویښه باندی واله یی او ده ته محسوس کیږی ایک یو شی محسوس کیږی یعنی څونه تکلیف چه په هغه ویښ سړی باندی چه ماری ووی یا یو تکلیف وی دونه تکلیف په چا یی په وده سړی باندی فلا فرق بین حیة تتخیل او تشاهد نو نشته ده فرق پدی کی چه دا حیة متخیل ده که چه دا مشاهد ده پدی کی اوس څه فرق نشته هغه مقصود دواړو نه چه کوم مقصود ده هغه دواړو نه یو شی چه ده حاصل ده المقام الثالث انک تعلم ان الحیة بنفسها لا تؤلم دریم توجیه دا ده چی تا ته پته ده چی دا حیا فی نفسها دا سړی ته تکلیف نه ورکوي بل الذی یلقاک منها هو الم السم بلکه تا ته چی هغه دنه کوم حاصلیږي هغه هغه تکلیف تی زهر وی چی ازار تا کی دننه کی ثم السم لیس هو الالم بیا د زهر په خپله باندې تکلیف نه دي بل عذابک فی الاثر الذی یحصل فیک من السم بلکه اصل کې د زهرو نه چې کوم اثر په تا کې پیدا شي عذاب د هغه نه تا ته محسوس کیږي فلو حصل مثل ذلک الاثر من غیر